مختلفي په رواج کې څلورم دا چې متحدي په رواج کې او مختلفي په مالیت کې نو کچرته په دواړو کې متحد وو دا بیع صحیح ده په مالیت کې متحد ده په رواج کې متحد ده کچرته په دواړو کې مختلف وو نو بیا هم بیع صحیح ده خو غالب نقد البلد به ترېنه مرادېږي او کچرته متحدو په مالیت کې او مختلفو په رواج کې نو بیا هم بیع صحیح ده بیا بم غالب نقد البلد مرادیږي یو صورت غیر صحیح دی کوم صورت غیر صحیح دی چې مختلفي په مالیت کې او متحدي په رواج کې په خبره پوه شئ نو دا اخر دوه صورتونه چې د کوم مثالونه ذکر کړو کسنای و ثلاثی و نصرتی الیوم دا د چا د پر مثالو چې په دواړو کې متحدي په مالیت کې متحدي او په رواج کې متحدي دا بیع صحیح ده والاختلاف بین العدالیه بفرغانه دا د چا د پر مثالو والاختلاف دا د هغه د پر مثالو چې په مالیت کې متحدي او پر رواج کې مختلفي دا د دې د پر مثالو نو دام جایز ده چې په مالیت کې متحدي او پر رواج کې مختلفي نو د دې لپاره مثال اختلاف دی بین العدلی بفرغانه جاز البيع دا دواړه بيع جایز دي اذا اطلق اسم الدراهم چې کله نوم د دراهم مطلق ذکر کړي کذا قالو وينصرف الى ما قدر به چې په دواړو کې متحدي په مالیت کې متحدي په رواج کې متحدي صحیح شو لکه دو پنسدیان او یو د زرو لوټ زرګیز او دو پنسدیان مالیت کې متحد دي په رواج کې متحد دي نو اوس دا پیسې مطلق ذکر کړي دکاندار ته نو کومې روپۍ به ورکوي وینصرف الى ما قدر به ما قدر به به ورکوي زر به ورکوي من اي نوع كان دا زر چې ورکوي یو لوټ ورکوي د زرو په دوه پنځه دیان ورکوي کلس دیان ورکوي پوه شئ ما قدر به ورکا زر ورته پوره کا زر چې ورته پوره کوي نو بیا دو پنځ صدیان ورکوي که یو د زرو لوټ ورکوي که لس صدیان ورکوي لانه لا منازعه ځکه دې کې منازعت نشته ولا اختلاف فی المالیه د دو پنځ صدیان او د یو د زرو لوټ په مالیت کې اختلاف نشته زدم خو اوس یو طالب نوز د شوی ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة ګوره خلاصې درته بیان کړم صورت د مسلې څه ده صورت د مسلې دا ده چې په خلاف الجنس بيع مکایله تنم جایزه ده مجازفه تنم جایزه ده په خلاف الجنس باندې بيع مکایله تنم جایزه ده لکه غنم په جوارو خرڅه نو چې غنم په جوارو خرڅه خلاف الجنس ده نو دلته بيع مکایله تنم کوي شي جوارم وتله غنمم وتله جوارم پیمانه که غنمم پیمانه که دواړه پیمانه که په پیمانه په پیمانه یې ورکه مجازفتن هم جایزه ده چې دا یو ډیری د غنمو دی پته نه لګیږي چې څومره دی او دا یو ډیری د جوارو دی د دې پته نه لګیږي چې دا څومره دی خو بس دا ډیری په دې ډیری بدل شو اټکلن نو په اټکل هم بیع جایزه ده په دې پوه شو چې کله جنس بدلی نو بیع مکایلتن هم جایزه ده مجازفتن هم جایزه ده بس دا صورت ته مسلې ده ويجوز بيع الطعام جائز ده بيع د طعام لکه د غنمو د جوارو د وړو والحبوب درنګ د نورو دانو مکایلتن مکایلتنم جائز ده ومجازفتن او مجازفتنم جائز ده چې کله جنس بدلی وهذا اذا باعه بخلاف جنسه او چې کله جنس بدلی نو مدر ته صورت ته مسلې هم داسې ذکر کو چې کله جنس بدلی نو بیا بيع مکایلتنم جائز ده مجازفتنم جائز ده لقوله عليه السلام دلیل ورته دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم چې کله نوع مختلف وي لکه غنم په جوارو بدلوي فبيعوا كيف شئتم نو چې څنګه د خوخه خرڅه کا مقایلتن خرڅوي که مجازفتن خرڅوي خو بعد ان يكون يدا بيد ورست دا غنه چې لاس پلاسي یعنی یو پکې نیټه پنیټه نه دوړ نغدي بخلاف ما يذبحه بخلاف جنسه په خلاف دغه صورت نه چې په خلاف الجنس بدلوي نه اذا باعه بجنسه چې کله په جنس بدلوي غنم چې په غنمو بدلوي نو بیا مکایلتن جایز دی مجازفتن نه دی جایز خلاصه دا چې مکایلتن بیعه بخلاف الجنس هم جایزه ده او بجنسه هم جایزه ده مکایلتن او مجازفتن یوازې په خلاف الجنس کې جایزه ده او بجنسه کې نه ده جایزه لما فيه من احتمال الربا ځکه چې جنس یو وي او تبعه مجازفتن کوي یو ډیره د غنمو په بل ډیری د غنمو بدلوي نو کېدې شي یو زیاتی بل کمی نو سود پکې راځي ولأن الجهاله غیر مانعه من التسلیم والتسلم بل دا دی چې جنس بدلو دا ولی ان په لقوله علیه السلام ورعطف دی دا هغه د پر دلیل دی چې اذا باعه بخلاف جنسه چې کله په خلاف الجنس بدلوي نو مقایلتن هم بدلوي شي مجازفتن هم بدلوي شي دلایل دو دي یو دلیل حدیث شو دویم دلیل دغه دی ولی ان الجهاله دا جهالت چې دی لکه یو ډیره د غنمو دی بل ډیره د جوارو دی مقدار یې نه دی معلوم مقدار یې مجهول دی نو دا جهالت غیر مانعت دا مانع د تسلیم او د تسلم نه نه دی فشابه جهالت القیمت نو دا د قیمت د مجهولوالي سره مشابه شو ګوره یو قیمتي بل سمني سمن دی ته وایي چې متحقیدین خپلو کې سره مقرر کی لکه دا موبایل زه پتا خرڅوم زما او ستا پر ازا چې کم ریټ مقرر شو زر روپۍ دا سمن دی او چې شاروالۍ ټاکلې افغانستان کې ورته شاروالي وایي او دلته ورته میجسټریټ وایي نو دا میجسټریټ چې کوم ریټ مقرر کړي دي ته قیمت وایي خو شور باندې شاروالي درېمګړی چې کوم ریټ مقرر کړي دي ته څه وایي قیمت نو درېمګړی چې کوم ریټ مقررې دي ته قیمت وایي زه اوس دا موبایل پتا خرڅوم سمن زر مقرره و سمن سو مقرره و زر قیمت نه دی معلوم د شاروالۍ ریټ نه دی معلوم حکومتي سرکاري ریټ نه دی معلوم سرکاري ریټ مجهول دی خو دا جهالت مفزي نه ذات نه دی ځکه سمن خو معلوم شو کنه زموږ استاد بس په خبره پوه شو کنه دا موبایل می پتا باندې خرج کړو په زر روپۍ سمن معلوم شو کنه اصل قیمت یې څو دی هغه نه دی معلوم اصل قیمت کنه معلوم اصل قیمت مجهول دی دا جهالت مفزي نه ذات نه دی نو قیمت او سمن کې فرق زده کړئ ښه سمن دی ته وایي چې متعاقدین مقرر کی قیمت چاته وایي چې ثالث مقرر کی ثالث حکومتي قبول شو نو دلته مستاسه ده لکه دا قیمت چې مجهولی سمن معلومی نو دلته دا د قیمت مجهولواله مفزین ذات نه ده نو دلته چې یو ډیره د غنمو دی بل ډیره د جوارو دی یو په بل دی بدل کړ مجازفتن مقدار نه دی معلوم نو دا جهالت مفزین ذات نه ده ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره ګوره صورت مسلې مختصر صورت مسلې زده کړه په معینو لوخو او په معینو کانو باندې بیع جایز ده ما سره دلته معین کانه پروت دی مقدار نه دی معلوم د دې کانی چې دا سیره دی یو سیر کانه دی که دو سیر کانه دی که دړې ده پته نه لګي خو زه تا ته وایم چې دغه کانه درته پته لکه کدم د دې په مقدار غوړي په زر روپۍ پوه شو ورباندې بد دغه کانه دی اوس ته تاسو که چې دا کانه سیر دی که دوه دی که دړې ده که من دی پته نه لګيږي او بد دغه کانه دی ورته ګوره دا درته په یوه تله کې دم بله تله کې غوړي او چومنو چې څومره غوړي شو دا په زر روپۍ دا بیع جایزه ده کانه معین دی نو بیع پې جایزه ده سلم پې نه دی جایزه چې زه تا ته وایم چې ته ما ته زر روپۍ راکړه زر روپۍ چې دې راکړې زه به تا ته روژه کې غنم در کوم څومره غنم په دې کاڼي به درته تلم نو دا کړه تر روژې پورې ورکیږي روژه نیټه دار ده نو الته د دې کاڼي هلاکېدل نادر او شاز نه دي نو بیا دلته به زه یو کاڼی راوړم ته به وایې چې هغه د دې نه وړوکی او یا غټ و زه به درته وایم چې ته به وایې چې هغه غټ کاڼی او زه به درته وایم چې وړوکی کاڼی و بیا پکې لانجه راځي نو سلم ورباندې نه دی جایز او بیع پې جایزه ده چې زه درته وایم چې په دې کاني در باندې غوړي خرڅوم نو سمدستي خدا کانه نه هلاکیږي سلام خو پنيټي الته هلاکي الته ورکی نو کانه دې یا د کاډي په ځای لوخه دې دا موبایل په یو تلکیا چوما د دې په مقابل کې بس زعفران درته چوما چې څومره زعفران شو داستا شو د دې موبایل وزن څومره دی بس پته نه لګيږي چې پته نه لګيږي پروا نه لري ويجوز بإناء بعينه نو په صورت مسلې خو پوه شو څنګه په وایي په تکرار کې په معینو کانو په معینو لوخو بیع جایزه ده اگر چې مقدار نه معین ويجوز بإناء بعينه جائز د بيع په معين لوخي باندې لا يعرف مقداره چې د معين لوخي مقدار نه معلوم یو لوخي دی وکاسه ده دا کاسه درته د غړو نه ډکومه په ضرورت څومره غوړي پکې راځي پته نه لګيږي خدا کاسه درته ډکو وبوزن حجر بعينه او دارنګ په وزن د یو کانی معین لا يعرف مقداره چې دغه مقدار نه معلوم لئن الجهاله لا يفزي الى المنازعه ځکه دلته جهالت مفزي منازعه ته نه ده لما انه يتعجل التسليم في فيه تسليم ځکه په دې کې ګوره تسلیم والهلاك ليس بنادر قبله او د زمانه د تسلیمولو د مبيعين مخکي د دې کانی هلاکېدل دا نادر نه دي فيتحقق المنازعه التب منازعه راځي التب بیا د مشتری وای چې هغه کانی غټو بایع ورته وای چې هغه کانی وړو کېو وعن ابي حنيفه رحمه الله د امام صاحب روایت یو روایت نادر روایت دا ده چې لا يجوز في البيع ايضا په بيع کې نه ده جایزه لکه سلام کې چې د کانی مقدار نه معلوم ولو که معینی نو لکه سلام چې ور باندې نه دی جایز بیع هم ور باندې نه دی جایز ځکه دا بیع نه مکایله تند او نه مجازفه تند بیع خو دوه قسمه یا مکایله تنی التکیل معلومی یا مجازفه تنی الته ډیره خرڅیږي دا مجازفه تن نه ده ځکه په کانی ورته تلی او مکایله تنم نه ده ځکه مقدار نه دی معلوم پوه شوئ والاول اصح اول روایت صحیح دی چې کړه معینی نو دا جایز ده دا بیع ځکه دا بیع مجازفتن د مقدار نه دی معلوم چې هر څومره مقدار وو پتا مې په 1000 روپۍ خرج و اظهر و دا اظهر دا من حيث الروايه ومن باع صبره طعام كل قفيز بدرهم ګورا صورت مسلې دا ده د غنمو د ډيري د هر قفیز د یو درهم په مقابله کې د خرڅولو حکم دلته د غنمو ډیره پروت دی او زه د دې غنمو دا ډیره په دې کې دا یو قفیز دا باندې په یو درهم خرڅوم یو قفیز دوله سوعه ده یو سوعه پاکستاني 4 کیلو راځي دولس په څلورو کې ضرب کا دولس په څلورو کې اته څلوي اته څلوي کیلو ښا اته څلوي یو قفیز راځي بهر تقدیر اته څلوي کیلو نو خبره اوس دا د زمنګ به مثال په یو کیلو کې جوړ کو دا یو ډیره دی یو ګودام دی د غنمو او ما تا ته داسې ویلې چې د دې ګودام دا یو کیلو غنم می پتا په یو درهم خرج کړ یو کیلو په یو روپۍ صحیح ده ټول څو کیلو ده نو که د ټولو کیلو معلومه وي د ټول کیلو چې ټول زر کیلو ده نو بس دا بیع صحیح شو او که ټول کیلو نه وي معلومه نو په یو کیلو کې بیع صحیح شو په شو سره ګوره یو ګودام ده او ما تا ته داسې ویلې چې دا یو من په یو روپۍ دا ټول ګودام څو منه دی نو که د ټول ګودام منونه معلوم و ټول ګودام خرج شو او که د ټول ګودام منونه نو معلوم یو من خرج شو خو بیا هم پکې تا ته اختیار دی سره ته مسلې باندې پوه شو کنه بیا درته وایم که پوه شو خدا خو د غنمو مسله شو د ګډانو مسله همداسې ده یو رمه ده دلته ما تا ته ویلې چې دا رمه نه ده په دې کې مې یو ګډ در باندې په یو روپۍ خرڅ کړو نو اوس به ګورو چې د ټولو ګډانو شمیر معلوم دی کنه تعداد معلوم دی کنه نو کله ټولو ګډانو تعداد معلوم او ټول خرج شو او کله ټولو ګډانو تعداد نو معلوم یو هم خرج نه شو دا سیمه وایي چې غنمو سره فرق دی غنمو کې خو یو من خرج شو دلته یو ګډم خرج نه وجه دا ده چې ګوره غنمو کې دا یو ګودام دی او دې کې ما تا ته ویلې چې په دې کې یو من په یو روپۍ صحیح ده نو که ټول منونه معلوم خو ټیک ده زر منه دي نو زر روپۍ به ورته ورکړي او که ټول منونه نه دي معلوم نو اوس اول سمن ورکول کیږي ها اول پیسې ورکول کیږي ورسته مبيعه ورکول کیږي نو د دې ګودام والا به د مشتری ته وایي چې ټولې پیسې راکا هغه به ورته وایي ټولې رسودي ټول منونه څو دي چې موږ عمر روپۍ درته درکړو منونه خو مجهول دي کنه دي نو چې ټول منونه مجهول دي نو اوس به دا مشتری دی بایع ته اول کې څو روپۍ ورکړي پیسې خو اول تسلیمېږي اول پیسې ورکول کېږي نو اول کې دا ټول سامان مجهول دي نو چې سامان مجهول دي مبيعه مجهوله ده نو سمن مجهول شو نو په دې کې نزا راځي دا ګودام والا به ورته وایي راکه دوه زره ځکه دا دوه زره منه دي کېدای شي دوه زره وخیږي او دا مشتری به ورته وایي چې نه کېدای شي پنځه سوه منه وخیږي نو نزا پکې راځي نو چې دا ټول منونه مجهول دي نو سمن مجهول شو نو په دې کې نزا راځي له دې وجې نه چې که ټول منونه معلوم وو په ټولو کې بیع صحیح شو ځکه سمن به نه دی موجود او کټول منونه نو معلوم شوه بس بیا په یو من کې صحیح شو ځکه د یو من خو یقیني دی کنه سمن هم یقیني دی په دې پوه شوي درمه مسأله ده ګډان دي او ما تا ته ویل چې دا ټول ګډان مې در باندې خرج کړو هر ګډ په یو روپۍ هر ګډ په یو روپۍ اوس کله ټولو ګډانو تعداد معلومي چې زر ګډان دي خو زر روپۍ به ورته ورکړي سمن معلوم شو او کچرته د ګډانو تعداد نه معلوم نو یو ګډ بم نه ورکوي ولی به نه ورکوي ځکه هغه به یو ښه ګډ غواړي ته به خراب ګډ ورکوي دلته ګډانو کې فرق دی په دې احادو کې تفاوت دی او الته د غنمو په احادو کې تفاوت نشته د دې سر نه یو من غنم ورکوي کده هغه سر نه ورکوي کده من نه ورکوي نو الته د منونو په د غنمو په احادو کې تفاوت نشته نو الته په یو من کې بیع جایز ده او دلته د ګډانو په احادو کې تفاوت دی نو په یو ګډ کې هم نظر راځي نو الته یو هم نشو جایز دا ډول مسلې مزد کړی ان شاء الله نو ګوره خلاصه دا شو چې یو ډیره د غنمو ده د ما تا ته ویل چې دا ټول ډیره مې در باندې خرج کړو هر من په یو روپۍ نو کټول منونه معلوم ټول خرج شو او کټول نو معلوم شو بس یو من خرج شو خو هغه کوم تا ته اختیار ده ځکه کې دې شي ستالس منه پکاري او که ورما مې پتا خرج کړه هر ګډ په یو روپۍ نو کټول ګډان معلوم وو بیع ټیک شو او کټول ګډان نو معلوم په یو کې بیع ټیک نشو دا دوه مسئلې دي ګوره ومن باع صبرته طعام چا چې خرج کړو یو ډیره د غنمو یا د جوارو یا د وربشو کل قفیزن بدرهم هر قفیز په یو درهم خرج کړو یو ګودام خرج کړو خو یو قفیز په یو روپۍ جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفه د امام سي په مذهب دلته په یو قفيز کې بيع جایز شو الا يسمى جمله قفزانها مگر دا چې ټول قفزان معلوم شي د ټول قفزانو تعین ورته وکي چې دا څو من دي وقال صاحبين فرما يجوز في الوجهين ټول منونه معلوم یو کو ټول منونه نه معلوم نو دا ټول ګودام خرج شو له د امام صاحب د پاره دلیل دا دی چې انه تعذر الصرف الى الكل دلته خدا ټول خرڅوي نو شو چې معلوم نه ولې نشو خرڅوي چې ټول نه معلومه ځکه اول پیسې ورکول کیږي قانون دی چې اول دکاندار ته به پیسې ورکوي هغه به بیا تاسو مبيعه درکړي نو اوس به دا 100 روپۍ ورکړي دلته مبيعه مجهوله ده نو ثمن مجهول دی لجهاله المبيع والثمن ځکه دلته مبيعه مجهوله ده ټول منونه نه دي معلوم او چې مبيعه مجهوله شو نو ثمن مجهول شو نو فیصرف الى الاقل نو دا بیع به اقل ته ورړو او اقل خو معلوم دی چې یو من دی الا ان تزول الجهاله مگر دا چې دا جهالت هم دلته زایل کی پم دی مجلس کی جهالت دا سي زایل کی به تسمیه جميع القفزان چې ټول قفزونه معلوم کی چې زر دي او بالکیل فی المجلس یا پم دی مجلس کی یا ورته نوم یاد کی چې دا زر قفزه دي چې مخکې نه تاسو معلوم دي یا پم دی مجلس کی کیل کی پم دی مجلس کی پته ولګی چې څومره دي وصار هذا د دې داسې مثال شو کما ازال کما لو قر وقال لفلان علي كل درهم لکه زه داسې وایم چې د په ما ټولي روپۍ دي د د ټولي روپۍ په ما دي نو ټولي روپۍ خو په ما نشي کېدای نو یو روپۍ یقیني ده نو یو روپۍ را باندې شو فعليه درهم واحد بالاجماع وله مود صاحبین د پر دلیل دا د صاحبین داسې وایي چې که ټول منونه معلوم وم ټول خرج شو که ټول نو معلوم ټول خرج شو دلیل دا دی چې ان الجهالت دا جهالت چې دی بيدهما ازالتها ان الجهالت دا اسم د ان دی ازالتها دا مبتدا ده بيدهما خبر ده دا مبتدا او خبره خبر ده بیا د ان ان الجهالت دا جهالت چې د بيدهم د دې دواړو په لاس کې ازالتها د دې ازاله ده یعنی ازاله مشتریم کوي شي چې تل راوړي او ټول وتلی او بایهم کوي شي چې تل راوړي ټول ورته وتلی نو بایهم تلې شي مشتریم تلې شي نو دا جهالت هر یو ځای لوي شي ومثلها غیر مانع او داسې جهالت مانع د صحت د عقد نه نه ده کما اذا باح عبدا من عبدين لکه ګوره ما سره دوه غلامان دي او زه تا ته وایم چې په دې دواړو کې مې یو در باندې خرج کړو خو تا ته اختیار دی چې کوم یو غواړي نو مبيعه مجهوله ده خدا جهالت مبزین ذات نه دی ځکه تا ته مې اختیار درکړی چې کوم یو پکې خوښوي ثم اذا جاز في قفيز واحد عند ابي حنيفه تا چې بیا کله په یو قفیز کې دا بیعه د امام سے په مذهب جایز شوه فللمشتری الخيار نو بیا مشتری ته اختیار دی ما درته ویل کنه چې ما درته ویل چې دا ګودام مې در باندې خرج کړو هر من په یو روپۍ نو کټول منونه معلومه کټول خرج شو کټول نو معلومه یو من خرج شو خو بیا مشتری ته اختیار دی په دې پوه شوي چې دا یو من اخلي کني اخلي ځکه په د تفریق الصفقه راغله د د ډیر په کار وی دلته ورته لګ ملاوي لتفرق الصفقه عليه زکه صفقه ور باندې متفرقه شو وکذا اذا قيل في المجلس درنګ پم د مجلس کې ورته وتلل او ټول قفیزونه معلوم کړه بیا مشتری ته اختیار دی چې ټول اخلي کني اخلي ځکه مخکې ورته معلوم نه و کې دې شي د ډیر پکاري دا کم وخیږي یا د کم پکاري دا ډیر وخیږي او سما جمله تقفزانه یا ورته ټول قفیزونه بیا ورسته مسما کینو بیا ورته اختیار دی ځکه کېدای شي دا ټولې نه په کار یا د ټولو نه زیاتې په کاري لانه علم بذلك الان ځکه د اوس په دې مقدار پوه شو فله الخيار نو د د پر اختیار دی کما اذا راه ولم يكن راه وقت البيع د دې بداسي مثال لکه خيار رؤیت لکه غنم دی واخست لیدلی دی نو چې کله دی ولید به درته اختیار دی چې اخلي کني اخلي ومن باع قطيع غنم چا چې خرڅ کړای ورما کل شاتن بدرهم هر ګډ په یو روپۍ نو که د ټولو ټولو ګډانو مقدار معلوم خو ټیک شو او که مقدار نو معلوم فسد البيع یو کوم صحیح نشو دا بیع فاسده شو فی جميعها عند ابي حنیفه په دې ټولو کې دا بیع فاسده شو د امام سي په مذهب وکذالک من باع ثوبا مزارعه دا رنګ یو سړی یو تان خرج کی تان یو تان مې در باندې خرج کړو مزارعتن هر غز په یو روپۍ نو چې هر غز په یو روپۍ اوس کټول غزونه معلوم وو خو ټیک شو او کټول غزونه نو معلوم بیع فاسد شو ولم يسمي جمله الزرعان وكذا كل معدود متفاوت دا رنګ هر معدود متفاوت لکه د غډانو په زین دوړې کا دا یې دوړې مې در باندې خرڅ کړې هر یې دوړه په یو روپۍ نو یو اندوړه کې بیع صحیح نشو ولی صحیح نشو ځکه اندوړو کې تفاوت دی کایو کې بیع صحیح شي هغه بغټه غوړي ته بوړه ورکوي خټکیم داسې دي اگې به داسې دي لکه غنم اگې وحادو کې تفاوت نه کوي په کې څوک نه حساب وعندهما يجوز في الكل او د صاحبینو په مذهب باندې ټول رما دا رما مې در باندې خرڅ کړه هر ګډ په یو روپۍ نو ټول رما خرڅ شو ځکه دلته جهالت زائل کوي کنه ویش مری ټول وعنده يصرف الى الواحد د امام سي په مذهب اصل خدا ده چې یو من غنم چې څنګه خرڅېده نو یو ګډ دیم خرچ صحیح ده لما بینا دلیل ورته مخکې موږ ذکر کړو چې ټول خونو شو خرڅولې ځکه سمن مجهول دي ځکه مبيعه مجهوله ده خدلته یوم جایز نه ده په دې ګډانو کې غیر ان بيع شات من قطيع یو ګډه په یو رمه کې چې ته ورته ورکوي وزراع من صوب او په صوبه کې یو غز ورکوي لا يجوز دا نه د جایز للتفاوت ځکه دلته په احاد کې تفاوت دی دلته بیا نزار راځي ويجوز بيع قفيز من صبره او په ګودام کې یو قفیز غنم هغه مو جایز کړیو لعدم التفاوت زکال ته په حادو کې تفاوت نه